د خلافت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې تاسو ټول راک روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو مخکې تاسو ته مو ویلي وو او دا مو ژمنه کړې وه چې خلافت غږ راډیو نه به مختلفې خپرونې ورځ تر بلې نشریږي او په خپرونو کې به یې نوښت وي نو موږ خپلو رسمي نشراتو ته ځو انشاءالله رسمي نشراتو مهالویش مطابق به خپرونې وړاندې کوو نو نن مو هم وپتېله چې په یو ځینو مهمو موضوعاتو یو بحث ولرو په دغه بحث به. شیخ عمر الخراساني او همدا راز. دوست بهار دوی شتون لري دواړو ته ښه راغلاست وایم تاسو دواړه ستړي مه شئ. مننه خوشحاله اوسئ. مننه قدرمنو اورېدونکو تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت غربي رسنۍ دغه بتپالې رسنۍ د خپلو تبلیغاتو نه او همدا راز دغه مزدور چارواکي د خپلو پروپایګنډو نه نه اوړي او ورځ تر بلې نو دوی په خپلو تبلیغاتو کې او په خپلو پروپایګنډو کې نو زیاتونې کوي او هغه بڼه یې ورته بدلوي. نو د دوی تر څنګ یوازې دا چې دغه طاغوتي نظامونه د خلافت په خلاف پروپاګنډې او تبلیغات کوي، بلکه په تش په نامه اسلامي تنظیمونه چې د نورو طاغوتي نظامونو غړوندي یې غاړو کې پراته دي، د روسیې، ایران او نورو کفري ممالکو نه، کفري نړۍ نه حمایه کېږي، له همغه خوره خړوبېږي، هغوی هم ډېر زهرجن تبلیغات کوي د خلافت په خلاف. لله الحمد تاسو زموږ. متدینو ولسونو ته تر ډېره دا روښانه شوې ده چې خلافت کوم هدف لري او د کوم هدف لپاره یې سرونه په تلي کې نیولي دي د خلافت شازلمو په همدغه موضوعاتو غږېږو نو یو موضوع دا ده چې په نږدې پرتو سیمو کې د امارت په نامه یا د امارت اسلامي بدنامونکي د ملا اختر محمد منصور ډلې چې مستقیما د آی اس آی همداراز د ایران او روسیې څخه حمایه کیږي، هغوی ورته فنډ ورکوي، هغوی ورته وسلې ورکوي، چې څومره ما مخکې تاسې په یو رپورټ کې واوریدل چې د خلافت مجاهدینو پنځه ویشت روسي ګرنیټ ونیول، نو شاید هماغه مرستې ورته را رسیدلې وي، تاسې په رسنیو کې اورئ، نو تاسو به په دې قانع شوي یاستئ چې دوی د چا لپاره کار کوي، دوی واکمنۍ ته د رسیدو لپاره کار کوي او خپل کشران هغه د سپیڅلو شعارونو تر تقدس لاندې ساتي او دوی غولوي او. مشران یې نو سوداګري کوي او د دوی په وینو باندې د دوی په قربانیو باندې بولي جوړه کړې ده او لګیا دي نو تجارت روان دی خو خدای دې وکړي چې دوی کشران هم پوه شي په همدغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو د دې ترڅنګ یو بله موضوع دا ده چې ډېر کله نو دغه تواغیت چې دی د خلافت مجاهدینو ته د تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي وخت په وخت او د دوی موخه او هدف هم دی چې خلافت ته د راتلونکو مجاهدینو یو ډول مخه په دې ډب کې دغه تبلیغات کوي چې ولا دلته خطر دی او دلته بمبار دی او دلته دا دی او دلته هغه دی لله الحمد دلته د خلافت مجاهدین په هره برخه کې نو خپل انتظامات لري خپل تیارانې لري او تاسو ته به وخت وخت دا روښانه کېږي چې دوی چې په کومه کچه د تلفاتو خبرې کوي نو دا تاسو ته روښانه ده چې دوی هر وخت دروغ ویلي دي او هر وخت ځانګړو موخو لپاره دغه خبرې کوي همدې موضوعاتو غږېږو شیخ صاحب لومړی راشه دې ته چې د جهاد هغه خپل شرایط دي، احکام دي، که د مصلحت خبره یې کوو، که د یو یو کفري یا طاغوتي نظام څخه د بل طاغوتي نظام په خلاف مرسته غوښتل، هغه وخت کې چې امارت د دې طاغوتي نظام په خلاف باندې چې خلافت دلته ظهور نه و کړی او د هغه کشرانو چې کومې قربانۍ کولې، مجاهدۍ کوله د همداراز د اسلامي شرعي نظام د انفاظ لپاره یې کوله او مشرانو د دوی په وینو تجارت او سوداګري شروع کړې ده د هغې تاغوت نه مرسته اخیستل دې تاغوت سره پرې جنګ کول دا یو بڼه ده او بیا د نورو د نورو تواغیتو نه د ایران نه د روسیې نه د کفري نړۍ نه مرسته اخیستل او خلافت سره جګړه کول په دغه برخه کې د کشرانو دا خبره ساتل او هغوی د اسلامي او سپېڅلو شعارونو د تقدس لاندې ساتل او هغوی داسې فکر او روحیه ورکول چې دا داسې د خلافت په خلاف جنګ چې دی دا سپېڅلی جنګ دی او دا دی هغه دی طاغوت سره جنگ او خلافت سره خلافت اسلامي مجاهدینو سره جنگ څه توپیر لري او دوی نو علت څه دی چې دا کشران نه پوهیږي او اوس هم نو په تیارو کې د لمر د رڼا نه سترګې پټوي او په سترګو یې لاسونه نیولي بسم الله الرحمن الرحیم مننه د دې پوښتنې جواب ډیر واضح دی چې د پخوانه د کوم مشرانو د پاکستان د ایسای سره اړیکې وي یا د هغې نه مرستې اخیستې کومکونه اخیستل نو کشران یې په هغې باندې نه دي خبر کړي عموما د دوی دا خبره وه چې موږ هلته چانده کوو او د چاندو د لارې نه تاسو ته موږ کومکونه رسوو دې وجې نه به مجاهدین ډېر په احتیاط هم ساتل، مجاهدینو به ډېر احتیاط کاوه چې یاره موږ ته د چاندو له درکه پیسې راځي او د هغې په توسط باندې موږ دلته جهاد کوو او کار کوو، مشران په دې پسې ډېر تکلیف کېږي او پازابېږي نو احتیاط په کار دی. صرف هغه بوټ او یو څه معمولی غوندې شیان مجاهدینو ته رسېدل نور چې کوم آی ایس آی دې ته امکانات ورکول هغه د برتانیې پیسې وي او د چین پیسې وي او آی ایس آی د هغې په منځ کې د یو ارتباطي غړي په حیث باندې پاتې کېدله نو هغه پیسې یې راخیستلې او ټولې هلته دغه څه آی ایس آی په خپله ګټه راوړلې او څه پیسې په هغې باندې د دغه آی ایس آی مشران چې کوم انتخاب شوي وو د امارت په سر کې هغوی په هغې باندې هلته بنګلې جوړولې هلته پې موټرې اخیستلې او په هغې باندې خپل ځان دپاره سرمایه ګزاري کوله په پاکستان کې په غټو غټو بنګلو کې په غټو غټو د تورو شو په موټرو کې دوی ګرځېدل او کشران خواران یې همداسې ناخبره ساتلي وو د هغوی قرباني هغه وخت قبوله وه او په دې وخت کې که کوم ناخبره یي او د خلافت پیغام ورته مکمل نه ورسېدلی د تواغیتو په ضد چې دی جګړه کوي او په هغې کې بوخت دي نو د دې قربانۍ ته موږ په درنه سترګه باندې ګورو او دعوت ورکوو چې تاسې راشئ او د خلافت په سوري کې دغه مبارزه او دغه مقاومت او جهاد ته ادامه ورکړئ چې ستاسې قرباني قبول شي او نتیجه هم ورکړي ځکه د قربانۍ نتیجه دا د نظام منځته راوړل دي تش د وینو تویول نه دي او نه تش جنگ دی دا قسم جنگونه د غرب غوښتنه ده چې هغوی مخکې جنگ ساتي شاته نظام نه ساتي دا د غرب غوښتنه ده په دې سره دی غواړي چې مسلمانان یا اسلام خلکو ته داسې معرفي کړي چې دا یوازې جنګ پیژني او نور څه نه پیژني نظام نه پیژني نو اسلامي خلافت کې دلته نظام دی او د نظام لپاره جګړه ده نو په دې خاطر باندې هغه مجاهدینو قرباني هغه وخت کې قبول و کشرانو چې د عیسی د پالیسیو نه او د خپل مشرانو د غداریو نه نو خبر او قرباني کوله او په دې وخت کې که د تواغیتو سره جنګ کوي د امریکایي نظامونو او د برتانوي نظامونو په مقابل کې جنګیږي که هلته دي که دلته دي پاکستان کې دي که افغانستان کې دي نو د هغوی یعنې جنګ یې هلته روان دی که دلته روان دی نو د هغوی قرباني الله ته قبوله ده تر هغه وخته پورې چې د خلافت حقانیت باندې آګاه شي او ورته راشي که چېرته د خلافت په حقانیت آګاه شي او بیا د خلکو د یو چا د نه متاثر یو د هغې د تاثر په وجه باندې هلته ناست دي او هلته کار کوي نو بیا قرباني ځکه نه ده قبوله چې د خلافت د قیام نه وروسته بیا بیعت واجب دی بیا تنظیمونو کې کار په کار نه دی پاتې شوه دا چې د خلافت په ضد جنګېږي نو هغه خلک خلک چې د خلافت سره مواجه کېږي او مخ کېږي په جګړه کې نو هغه که کشر دی که مشر دی د هغې دغه جګړه ځکه الله رب العالمین نه قبلوي او نه ناکامه جګړه ده او که دی پکې ووژل شي دا به که پوه وي نو دی به مرتد مړ کېږي او که چېرته ناپوه وي نو بیا به باغي مړ کېږي ځکه چې هغه خو خط ته رانږدې شوی دی د خلافت هغه نظام ویني په خپلو سترګو باندې نو بیا چې د چا نه متاثر وي او د هغه د تاثر په صورت کې لګیا دی او جګړې ته دوام ورکړی دی او د خلافت په ضد یې کوي، نو د دې مرګ یا د ارتداد دی یا د بغاوت دی، الله دې پرې رحم وکړي او الله رب العالمین دې ذهن خلاص کړي چې اسلامي خلافت ته راشي. سوال شیخ صاحب بهار صاحب اکثره ځوانان چې دي ښه په دې پوهېږم چې زه زما مشران لکه وابه خو لږه دا موضوع لږه په دې روښانه کړو چې دلته چې د طالبانو اسلامي امارت هغه وخت پنځه کلنه واکمني چې وه د هغې په وړاندې د نړیوال استعمار دپاره چا زمینه سازي وکړه چا هغوی ته اډې ورکړې نو ښکاره واضح ده چې پاکستان یې په سر کې دی هغه عرب مجاهدین د امارت هغه غټ غټ مشران هغه چا په امریکایانو او یرغلګرو باندې خرڅ کړل او باګرام او دې ځای کیوبا او دې ځایونو ته یې ځواب واضح دی چې پاکستان دی همداراز دلته د تیل او نور دغه کومې خوراکي توکي او نور نظامي توکي د کومو اډو نه دلته افغانستان ته راانتقالېدل دا هم ښکاره خبره ده چې پاکستان ته راانتقالېدل همداراز ډېر دغه شان مسایل شته دی راځو اوس دې له چې د کوټې شورا په کوم هېواد کې اوس فعالیت کوي دا خو موجوده ده چې د کوټې شورا په پاکستان کې ده او د کوټې ښار په پاکستان کې دی دې ته راځو چې د د امارات زخمیان په کوم هیواد کې تداوي کیږي کوم هیواد کې ورته هسپتالونه ځانګړي کیږي دا ښکاره خبره دې باندې د راکشنا مجاهدین وګونو خلاص کې چې په پاکستان کې دي د خټک په نوم یو هسپتال ورته ځانګړی دی اسلام آباد کې هسپتالونه دي ورته لګیا دي دوی تداوي کیږي همداراز دوی دا دا دا دا درک کې درکړي ده چې دوی سره د غړو غړو څنو او سره د اوږدو ګیرو دوی دی الله ته مخکې چې دوی کله پاکستان کې په پېښور کې د د نیولو د خطر احساس کړی دی، د دوی نه مخکې او وروسته فوجیان نه دي روان، دوی د فوجیانو په پوستو تېرېږي را تېرېږي نه، ښه بله مسله دا ده چې د دوی مشران هلته په بنګلو کې نه اوسېږي، هلته یې زامن په یونیورسټیانو کې سبقونه نه وایي، هلته د دوی د مشرانو ګاډي دوی نه دي لیدلي، هلته د دوی د مشرانو تجارتونه دوی نه دي لیدلي، نو سره له دې چې دومره دي، نو دوی دومره فکر دومره ولې ولې یو سړی دومره دومره په اصطلاح دومره ړوند او کوڼ شي چې. دا شیان نه ګوري هغه هم طاغوت دی د د پاکستان کفر د افغانستان د طاغوتي نظام د کفر نه یو څه چنده زیات دی هلته هیرامنډۍ موجوده ده هلته هلته د لارډ میکالې قانون تطبیقیږي هلته یو قسم داسې یو یو عذر نشته چې هغې سره د جنګ نه کېږي ته د هغې تاغوت په د هغې تاغوت په وسلو باندې لا اوس د نازیانو جنګ ته اشاره وکړو چې د پاکستان د پولې نه اووه سوه کسان د زخخیل ورسره دي د پاکستان اربکیان ورسره دي ملیشه ورسره ده او تم ورسره او راځي دلته د خلافت په خلاف جنگيږي نو بیا دې ماتې ته وګوره چې څلوېښت کسان اوس او کسان ته منډه ورکړي پنځه پسونه درنه په دیګونو کې تیار پاتې دي او مرداران نو تر یولس پورې ورسېد غنیمتونه لله الحمد نو غنیمتونه راځي نو دا د کشرانو خبره ده چې دا کشران علت یې څه دی چې دوی ځان همداسې په حماقت کې ساتي او همداسې وده دي او همداسې کوړي پشي څه مسله مننه اعظم صاحب رښتیا هم شیخ صاحب مخکې اشاره وکړه دې موضوع ته چې کله خلافت موجود نه و ځوانانو قرباني ورکوله او الله تعالی به د هغوی قرباني قبوله کړي خو اوس خو زه هم په خپله دغه ځوانانو ته حیران یم چې دوی تر اوسه هم نه دي پوه شوي چې زمونږ مشران او زمونږ امکانات او زمونږ اسلحې ټول د پاکستان نه دي مستقیما د پاکستان نه دي نو بله کومه سرچینه کوم بل عاید دوی نه لري دوی اوس هم نه پوهېږي بیا هم د څو کسان چې حتما هغوی ته مدارین ویلی شم مشران چې دوی تر اوسه پورې په داسې حالت کې ساتلي چې دوی پوه نه شي چې موږ په غلطه روان یو او حتی دا ویل کېږي چې د امارت کوم ځینو کې چې دي هغوی دا د خلافت غږ راډیو هم بنده کړې چا چا د خلافت غږ راډیو واوري د هغه به وژل کېږي نو دوی چې دغه جاهلان دي دغه مشران داسې چې ولاړه د پوهېدو د خلافت غږ راډیو د دوی ځوانانو پوهولو هغه هم په دوی باندې بندوي نو دوی به کله پوهېږي زه خو بیخي زیات تاسف کوم او زه دې ته حیران یم چې دوی څنګه نه پوهیږي که دوی د خلافت لپاره قرباني ورکوله او یا د خلافت تصور دوی په ذهن کې د اسلامي نظام یو تصور دوی لره کاسې د اربکیانو غوندې دوی هم د پیسو لپاره جنګیږي نو بیا خو موږ ګیله نه کوو که د الله لپاره دوی جنګ کوي نو دوی څنګه نه پوهیږي چې موږ تر اوسه پورې د یو چا په لاس کې نو خلک موږ ولري داسې مخلص مجاهدین موجود دي اسلامي خلافت چې هغه د ټول مسلمانانو ارمان دی د د نبی له سلام د نه رسو ټول صحابه او د لار د ژوند طریقه هم دسه ده دغه داس جز د اسلام تګلاره د اسلامي نظام لپاره کوم مقدماتي خبرې کارونه کوو ولې اوس چې اسلامي خلافت راغلی او د دې په مقابل کې لا باسي را پاسيږي زه خو دې ته حیران یم دوی دې راشي خیر دی هغه حالات په خپل سترګو وګوري چې دلته څه موجود دی او کوم چیز لپاره قرباني کیږي زه خو فکر کوم چې دوی دا مشران ډېر زیات مداریان دي دوی د خلافت د حالاتو نه خبرول تم نه پریدي خلافت غږ راډیو ته بنده کړې ده د خلافت ویډیوګانې هم دوی نه ګوري دې سره فکر کوم چې یا بیخي د تعقیب کې نو دوی په حقیقت باندې پوهیږي اوس دوی ته یو دا فکر ورکړی چې دا داعش ډله ده او د امریکې پروژه ده او د امریکې نه تمویلېږي خو دا شعور بیا نه لري چې دا ډرون په چا ګرځي د بمبارونه په چا کیږي د نړیوالې تلفونه د چا په مقابل کې کیږي دا رسنۍ ګور هغه کفري نسر رسنۍ هغه نړیوالې رسنۍ هغه هم په دې قانع دي چې د خلافت په خلاف هغه نړیوال تړونونو په ارتباط هغه ګردي بحثونه میزونه دي او بحثونه دي کیږي په د خلیفۃ المسلمین نوې پیغام راغلی دی هغه به دوی اورېدلی وي د خلافت راډیو نه تر دې حده پورې یو خبره داسې ده چې شیخ صاحب که یو څوک تا ته ووایي چې غوږ دې سپي وي اول خو په غوږ باندې لاس دی بیا به نو دوی غوږ نه ګوري او منډه وایي دا یو د حقیقت درک چې تا ته مشران وایي چې دا د داعش دی او د امریکې پروژه ده دلته په سلګونو ډرون بریدونه چې کیږي دا د امریکا کوي کنه دا څوک کوي دا په عراق او شام کې دا د نړیوال ائتلاف چې دی دا بمبارونه چې کوي دا د دا د عوام وژنې چې مجاهدین چې شهیدانې دا څوک کوي نو دلته او ته بیا په دې باندې فکر نه کوي چې زما مشران روس سره ائتلاف کوي قطر ته ځي نور بین الملل کې د چوکۍ د غوښتو هیلې کوي دې تواغیدو سره چې دی ناستې ولاړې برابرې شیخ صاحب په دې برخه کې تاسو راته ووایئ چې دغه اوس ملل متحد بین الملل کې د چوکۍ د غوښتو یا قطر سره دلته دفتر د پرانیستو د سیاسي دفتر د پرانیستو هلته یو سیاسي لوبه کول یا همداراز د ایران دا ښکاره خبره ده چې دا د په ثبوت رسېدلې خبره ده چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو انشاءالله هلته د هغوی نه د یو شیعه حکومت دی د هغې نه یو کافر حکومت دی د هغې نه طاغوتي حکومت دی د هغې نه مرسته غوښتل او مستقیما روس دفاع وزیر د ملا منصور ډلې د استازي سره د ناستې خبره کوي او هلته وایي چې موږ ورسره د اوس په موجوده د افغانستان طاغوتي نظام په خبرې کوي چې نه دوی که د خلافت په خلاف مرسته وغواړي موږ سره پېژنګي دلته موضوع بیخي بل رقم ده موضوع بیخي روښانه ده د لمر په څېر روښانه ده خو بیا هم دا کشرخېل دلته موضوع نه درک کوي د ملل متحد او دې خلکو سره د دې کې شرعا تاسو څه وایئ چې شرعي دلایل په دغه برخه کې څه دي؟ ملل متحد سره په موجوده وخت کې همدغه سیاسي ناستې ولاړې، قطر یا بل هېواد کې دفترونه خلاصول دې تواغیتو سره ناستې ولاړې او پاکستان او دا ایس آی دوی خو ورسره دوی خو ښکیل دي، دې شرعي جواز یې څه فکر کوئ؟ نو مخکې هم دغه پوښتنه راجع وه چې یو طاغوت نه د بل طاغوت د وهلو لپاره مرسته اخیستل دا څه حکم لري؟ شرعاً خو د دې لپاره هېڅ قسم دلیل نشته دی چې د یو طاغوت د وهلو لپاره دې د بل طاغوت نه مرسته واخیستل شي. چېرته د صحابهوو په سیرت کې دا نشته، د تابعینو په سیرت کې نشته، د نبي علیه الصلوة والسلام په ژوند کې دا نشته دی، نو د یو طاغوت نه د بل طاغوت لپاره مرسته اخیستل خو ځکه نه دي جایز چې یو کافر د ځان سره د مزدور په حیث باندې نیول ناروا دي. لکه صحیح حدیث کې دا راځي چې عمر رضی الله عنه ته یو صحابي راغی او ته کیسه ورته کوله چې زما یو نصراني کاتب و منشي مې و نو عمر رضی الله عنه ورته غوسه شو وایي چې هلا وجدت حنیفیا تا یو مسلمان نه مند چې هغه ځان سره منشي کړی وي چې تا يهودي نصراني راوستي او ځان سره د منشي کړی نو هغه ویل چې یا امیر المؤمنین ان له دینه ولی کتابته زما د پاره د کتابت دی زه ته د لیکلو کار اخلم او نور دین خپل دی څه به کوي دا کار خپل دی نو دا خبره ورته وکړه عمر استان ورته وویل چې کله الله زما نه جدا کړی دی نو زه ځان ته نه نږدې کوم او کله چې الله ذلیله کړی دی نو زه ورته عزت نه ورکوم نو دا حقیقت دی چې د مزدور په حیث باندې د لاس لاندې مامور په حیث باندې د یو کافر ځان سره استخدامول ناروا دي نو بیا د کافر نه مرسته اخیستل او د هغه سره په دفتر کې په خپله د مزدور او د غلام په توګه پاتې کېدل او د هغې سره لاسلیکونه کول اصل کې دې کې چې کله د یو ملک سره د مرستې تړون کېږي د هر تنظیم او ګوند خوا نه نو هغې په خپلې مادې هم ږدي د هغه مادو په ترڅ کې دې ته اجازه ورکول کیږي که هغه مادې ونه مني نو دې ته اجازه د جنګ نه ورکول کیږي اسلحه او کومک خو پرېږده نو کوم جنګونه چې په کومو هیوادونو کې د کومو تنظیمونو د خوانه د ملل متحد او یا د دغه کفارو طاغوتي هیوادونو په اجازه باندې وي نو هغه خو مستقیما د هغه ملکونو دپاره جګړه ده د ملل متحد دپاره چې دغه څو غړي هېوادونه د هغې خپلو ګټو دپاره په ملکونو کې جنګ پیدا کوي او بیا خلک جنګوي او کوم تنظیمونه چې هغه بیا د یو یو طاغوتي سره د وړو تواغیتو سره همرازي کوي نو دا شرعاً هیڅ جواز نه لري او د همدغه غلامۍ نتایج دي چې هیڅکله یو اسلامي حرکت چې د اسلامي نامه باندې کار کوي هغه په مخ باندې لا نړ خامخا که هغه دعوتي ګروپونه دي او دعوتي جماعتونه دي او کار کوي د تواغیتو نه مرستې اخلي یا جهادي او جنګي جماعتونه دي د یو طاغوت سره جنګیږي د بل نه مرسته اخلي او تاغوت یې په د تاغوت په معنا ونه پېژانده او نه هغه ته تاغوت نه وایي چې کوم سره جنګ کوم نه کومک اخلي هغه ته تاغوت وایي چې کوم سره جنګ کوي په جنګ باندې اخته نو په همدغه ځای باندې د دې هغه جهاد د منځه ځي د جهاد اثر ختمېږي او د جهاد پیدا او ګټه د منځه ځي هیڅ نتیجه نه ورکوي لکه دلته ژوندي مثالونه د پاکستان او د افغانستان مسله ده چې د تحریک په نوم باندې یو شمېر خلک هغوی دلته د دې سره د دوی نه کومکونه اخلي معاهدات لري د دوی ورته کارټونه ورکړي هلته جنګ کوي او یو شمېر د امارت په نامه باندې هلته معاهدات لري هلته په موټرو کې ګرځي په غټو غټو دفترو کې کینې او پاڅي دې خوا راځي جنګ کوي نو بیا هغه هغوی استعمالوي دا دوی استعمالوي یا لکه د شوروي اتحاد په ضد په افغانستان کې جهاد و ډیر مقدس او پاک جهاد وو لیکن هغه مشران چی په سر کی واقع وو هغوی د ملل متحد نه جواز اخستی وو دغه جنګ لپاره نو هغوی خو پوهیدل په دی باندی چی زمونږ جنګ د ملل متحد د پالیسی لپاره دی ملل متحد غواړی چی د روس قوت مات کی او خپل خپل یو قوت حاصل کی او همغسی وشو دوی پوهیدل چی زمونږ جګړه د امریکی د پالیسی لپاره ده یا د ملل متحد د پالیسی لپاره ده د اسلام لپاره نه ده. خو کشران یې د اسلام په نوم باندې پاڅول او حرکت یې ورکاوه. همدغه وجه وه چې کله الله رب العالمین فتح ورکړله نو همدغه سیاف دوی او همدغه مشران مجددي مرتد دی که بل مرتد دی همدا مرتدین راله او د همغه امریکې په تله کې پرېوتل چې د کومې د پالیسۍ دپاره یې په هغه وخت کې لاسلیکونه کړي وو او جنګ یې شروع کړی نو د دې راتلونکې هم راتلونکې همداسې ده، نو که حالات همداسې پاتې شي او نو ځوانان په همدې برخه کې پوهېول غواړي. بله مسئله دا ده بهار صاحب چې د اکثره په نږدې سیمو کې همدغه د امارت اسلامي بدناموونکې کومه ډله چې ده د ملا اختر محمد منصور دوی سره نو داسې خلک دي چې دوی هغه فردي ګټې په پام کې ساتلې دي. دلته یې که لاندې هغه بیت المال کوم فارمونه دي هغه یې ضبط کړي دي، هغه یې غصب کړي دي، هغې باندې لګیا دی نو خپل ګټې تجارتونه روان دي، کله یو وتښتوه هغې نه ونه په لکونو پیسې واخله او کله بل وتښتوه او کله یو اختطاف کړه کله بل، کله یو وژنه او کله بل وژنه د اوس نو د یا د خلافت په خلاف چې را اوچت شي په سلګونو کسان را اوچت شي په پنځه سوه را اوچت شي خو د خلافت پنځه ویشت یا شل شازلمو دومره منډه ورکړي چې مرداران یې بیا په ټوکې پراته دي. دلته دغه یې ځوانانو ته او بیا نو فکر هم دا کوي چې زه جهاد کوم د یو ځوان په حیث څه فکر کوي چې د دوی د پوهېدو لاره چاره به څه چې دوی به آخر په څه پوهېږي څه کول په کار دي چې دوی پوه شي راشي دا هم درک کړي د خلافت دا د مشرانو د دې د متعصبو مشرانو خبرې وانه یو خو هغه ډله ده چې همدې لپاره دا دا کاروبار دی دا تجارتي کاروبار دی دا اختطاف او وژنې بې ځایه هدفي وژنې کاروبار دی هغه نو هغې ته د جهاد سپېڅلی نوم نه کارول نه دي په کار خو یو هغه ځوانان دي چې هغه خواران یې غولولي دي او دې صف کې ورسره یو ځای شوي دي او په پاک او سپېڅلي احساس باندې چاپېره دي دغه ځوانانو ته څه کول په کار دي؟ واقعا ستاسو پوښتنه ډېره په زړه پورې او مهمه هم ده هغه یو خبره ده وایي چې څوک ویدي نو د هغه پاسول اسانه دي خو څوک چې په زوره ځان ویده کړي نو د هغه پاسول به ډېر مشکل وي نو زه څه فکر کوم دا اوس چې کوم خلک په دې امارت کې پاتې دي هغه کسان دي چې په زوره ځانونه ویده کړي دي هیڅ فکر نه لري فکر کوم دوی نه پوهېږم چې دوی باندې څه چل شوی ده دوی ځوانان دي د ځوان ځانګړنه دا ده چې هغه ځان پوهي کې په هره خبره متحرک وي د فکر او سوچ خاوند وي ځوان همدغسې ځوان چې هغه د اسلام لپاره وجنګېږي دا دې وګوره هماغه کسان چې په امارت کې مخلصین خلکو نیکان خلکو تقوادار خلکو د الله لپاره جنګېدل په خلافت کې هماغه کسان دي، د اسمانه نور څوک نه دي راغلي، یا د شرمه نور څوک نه دي راغلي چې هغه دي بیخي نوي خلک وي او هغوی دلته نوی خلافت جوړ کړی. همدغه زه او ته او بل بل چې د الله لپاره مو جنګ کاوه په امارت کې، د الله لپاره جنګ و، د آیساف د پاکستان لپاره جنګ نه و. هماغه مشران دي ټول دلته چې ته راشه ته به ټول وګورې چې امارت ټول دلته راغلی دی، فقط د اسلامي خلافت تر چتر لاندې. نو دغه ځوانان دي ځانونه پوه کړي، نور دې د مکار او دغه جادوګر په خوله باندې نه تېرېږي. خلافت اسلامي هغه مطبوعات دې تعقیب کړي، بیا به یې دوی مغزه خلاص شي. دی چې ځان پوهول وغواړي نو حتما د پوهېدو لارې ډېرې دي زه دوی په دې ډېر تاسف کوم چې تر اوسه پورې دوی نه دي پوه شوي ولې بیا هم د توبې لاره هر وخت خلاصه ده راتلی شي دوی د ځانه نه پوهېږي چې دوی ولې نه پوهېږي دوی الله دې نه کړي چې دغه قربانۍ چې دوی ورکوي د دوی په ذهن کې قرباني ده داسې نه چې دنیا او آخرت دواړه خراب شي نو دوی که د اسلام لپاره قرباني ورکوي نو دوی د یو چا ړوند تقلید نه کوي چې هغه ورته وایي دا کوه دا مه کوه دا مه کوه دا وره دا مه وره نو ته په دې هم نه پوهېږي اوس هم نه پوهېږي چې ستا مشر چیرته دی یو مشر تا سره په خط کې جنګېدلی یو والي تا ته چېرته خوا ته راغلی یو ولسوال تا سره په یو ځای خط کې جنګېدلی دی ټول عمر تا وړاندې کې والي صاحب دی ولسوال صاحب په پاکستان کې په یو ځای په بل ځای کې ناست هوټل کې ناست هغه مزې کې هم زما ستا په وینو باندې هغې خپل ژوند جوړ کړی دی نو چې اوس موږ نه پکې دلته راشه بیا تا ماغه مشران چې د الله لپاره جنګېده هغه ټول چې ولسوالان دي که قومندانان دي که والي صاحب زمونږ حتی خپله خط ته وګورل تا څه مشاهده کړه نو ته بیا دا وغه سره مقایسه کوي وګوري هغه تواضع وګوري دلته هغه نبوي سنت په عمل کې وګورئ تاسو بل مسله دلته دا ده چې شیخ صاحب یو نزاکت دلته موجود دی چې او دا د امارت د مولا منصور ډله چې دلته کومه ده ځینې ډلې چې د بیل شوي دي هغه لله الحمد په دې پوه شوي دي چې دغه ډله چې ده د دغه لپاره کار کوي د ایسای لپاره د ایران لپاره او د نړیوالو استخباراتو د چتر لاندې دي او مشرانو یې په دې کشرانو هم یوه پرده اچولې ده او هغه ویښېدو ته یې نه پرېږدي. دوی ورته یو دلیل دا وایي چې څوارلس کاله مقاومت هلته امارت وکړ، اوس خلافت په تیاره راغی او هله یې تکه شي او ستاسې نه واک ځي، نو خو په دې پوه شه چې تا د واک لپاره مبارزه چې دې کوله، د چوکۍ لپاره دې کوله، اوس به هم دې چوکۍ لپاره کله د سولې خبرې، کله روس ته لاس او کله ایران ته لاس او کله امریکې ته لاس غځوې او چې ته وایې چې ما نه ما چې کومه قرباني کړې ده، ما د الله د شریعت د نفاذ لپاره نه ده کړې د چوکۍ لپاره مې کړې ده اوس خلافت راغی او مانه دا واک ځي نو او دا فکر نه کوي چې خلافت چې دی دا ما ستاسې خبره چې د شام نه څوک عراق نه څوک نه دي راغلي هماغه هماغه سپېڅلي مخلص مجاهدین چې په دلته په نړیوال استعمار کفر باندې افغانستان تنور کړی او همداراز هغه مخلص مجاهدین چې دا طاغوتي نظامونه مرتدین دلته دوه سپېږمو ته راوستي هماغه خلک راغلي دي د بل ځای نه نه دي راغلي نو که تا د شرعیت د انفاذ لپاره دې کار کړی خو په د امارت دا ته چې تش د شعار لاندې جنګېږي ته د دوی د شرعیت انفاذ ماته وښیه مشران دې همغلته دې قاچاقبري کوله همدا راز په په نشه يي توکو کې عشر اخیستل او څه او څه اختطافونه کول نو دې د خپل تجارت او پیسو لاسته راوړو لپاره کار کوي تا د استعمالوي نو که ته د شرعیت د انفاذ لپاره دې کار کوو نو خو دغه دی شرعیت راغی که نه شرعیت نافذ شو نو شیخ صاحب که په دې برخه کې تاسې راته ووایئ چې کله خلافت راشي نو امارتونه او دغه تنظیمونه څه حیثیت لري شرعاً؟ نو دا ډېره واضحه خبره ده چې د تنظیمونو نه که په یو وخت کې جنګ شروع وي او د هغه جنګ منظم کولو لپاره یوه منظمه او یو تنظیم پکار وي او د هغې نه نه رغېږي نو د دې لپاره یو پنځه ملګري په یو ځای کې جمع کېږي او هغوی وایي چې موږ به دا امیر یو او موږ به جنګ کوو یا په یو ساحه کې په یو منطقه کې ډېر کسان دي او هغوی یو امیر ځان ته ټاکي او یا په یو ملک کې ډېر مجاهدین دی او هغه د ځان لپاره یو امیر ټاکي او بیا جهاد کوي نو دغه د جهاد لپاره یو نظم جوړول دي دا په خپله هدف نه دی دا تنظیم نور جهاد د څه لپاره دی د جهاد نه مقصد څه شی دی یو مقصد یې د اسلامي خلافت قیام دی نو کله چې اسلامي خلافت قایم شو بیا چې تنظیمونه په خپل ځای باندې ولاړ او خلافت سره نه یو ځای کېږي نو دغه ظلم دی او د خلافت نه بغاوت دی او دا ناروا ده نو شرعاً هیڅ یو تنظیم ته وروسته د خلافت د اعلان نه جواز نشته دی چې هغه په تنظیمي ډول باندې د خلافت د سوري نه بار کار وکړي. بله مسئله دا ده شیخ صاحب چې دلته اکثره امارت دا د مامن سیمه یا د مامن خلک دلیل نیسي چې ولا دوی سره داسې ظلم او وحشت وشو او دوی د کورونو نه راویستل شو دوی راغله او همدغه د مامن خلک هغه چې د طاغوت سره او د امارت سره د آی اس آی سره یې څو څو ځله تړونونه وکړل بیا همدلته همدې د خلافت مجاهدینو دوی ته دوی خو پيرغل نه و کړی دخو دوی ته شرعی نظام راوست دی باندی باید عوام او زمونږ ولسونه ذهن خلاص کړی دی خبر ته باید ډیر فکر وی شی د خلافت مجاهدین چی دی سیمی ته راغلل دوی سره الهی قانون و دی سره شرعی نظام و دوی دلته دی خلکو ته دوی خلکو نه خو پیسی نه غوښتی دا خلک خو یی د کورونو نه نه ویستلی دی خلکو سره خو ظلم او زیاتی نه و کړی دوی ته د الله قانون او قران راوړ خو دلته پکی امارت د الله تعالی د قانون د انفاذ په برخه کی خپل خپل تاوانونه ولیدل دلته پاټکونه وو، دلته قاچاقبري وه، دلته څه او څه وو، د دوی انفرادي ګټې په کې وې، هغه له زیان سره مخ شوې چې یاره که دلته د الله قانون، الهي قانون نافذ شي، زموږ ګټې خطر سره مخ کېږي، همدا راز هغه د قومي مشران، ځینې نور هغه مفسدین خلک، هغوی هم په دې پوهېدل چې د شرعي نظام کې زموږ انفرادي ګټې چې دي هغه په ظاهري توګه هغه د زیان سره مخ دي او هغه زیانمنې کېږي، نو ولس یې راپاڅاو، ولس یې بغاوت ته وهڅاوه، ولس بغاوت وکړ، مجاهدین یې شهیدان کړل، ډېر وحشت یې وکړ. خو مجاهدینو بیا د خلافت مجاهدینو سره رحمي وکړل، دا د په ثبوت دلته ثبوتونه شته دی، دوی بیرته عامه بخښنه ورته وکړله، بیرته یې خپلو کورونو ته راوستل، بیرته سره دې چې دوی امارت او دوی د دې موجوده طاغوتي نظام غولولي وو، خو بیرته یې راوستل او کینول، بیا یې ورته بخښنه وکړله، دې باندې د دې سیمې خلک قانع دي، زړه ډیر سره غږیدلی هم هغوی ویل چې واقعا موږ نه دا دا ساوه شوې ده، دوی بیا بیا ساوه کیږي، بیا نور څنګه ساوه کیږي، بیا راپاڅیږي د امارت په لمسون باندې او بیا د حکومت په لمسون راپاڅیږي چې. ورته وایه چې بره حکومت درته وایي چې بره به ته موږ سره وایي ځواک یو امارت وایي موږ به سره لاندې نه یو نو یوه لوبه بیا جوړه شي او بیا راپاڅېږي او ته بیا شرعي نظام نه منې خو ته نو د شریعت مخالفت کوې نو ته به همداسې سزا ګالې او دوی همدغه خلک چې بیا تللي دي په نورو ساحو کې تبلیغات کړي چې دا داسې وحشیان دي او کورونه یې رانه واخیستل او راویستلو ته چې د شرعي نظام مخالفت کوې نو ته به خامخا داسې ستونزو سره مخ کېږي شیخ صاحب که تاسو واضح یاد کړئ اوس د امارت تش په نامه دغه بدناموونکي د امارت اسلامي بدناموونکي دا د آی ایس آی ډله چې کومه ده دوی نو په ځینو ولسونو سره بیا هم غونډې کوي او ناستې ولاړې کوي او د خلافت په خلاف یې پاڅون ته هڅوي. تاسو دې ولسونو ته په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ یا د خلافت هغه تګلاره څه ده چې دوی که د رښتیا هم که بیا هم ځینې ولسونه د خلافت د الهي قانون په وړاندې د امارت سره ودرېږي او دغه شان یو بغاوت وکړي او دغه شان د دوی مقابلې ته راشي، مقابله ان شاء الله لله الحمد خلافت مقابله هیڅوک نشي کولی هیڅوک دا توانایي نه لري ځکه دوی سره د الله نصرت دی د الله مدد دی ورسره نو که دوی دغه شان بیا وغولیږي نو د هغې د غولیدنې نه مخکې دغه یو خبر دی ورته په دې برخه کې تاسو ولسونو ته څه وایئ؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې د د دې ساحو امارت والا اول د خلافت سره یو ځای شو په خلافت کې دوه خبرې وې یو په کې د نظام نفاذ و د شرعي نظام او دویم په خلافت کې اصول دا دي چی دا قوماندان سالاری او ډلګی بازی او ډلبازی دا ختموی دا د منځه وړی او د یو قیادت لاندی ټول خلک که غټ دی که واړه که هر قسم دی یو شرعی حدود دی چی په شرعی حدودو کی د چا احترام د کوم ځای پوری په پام کی نیول شوی دی هغه وی مشر د کشر او کشر د مشر او مور او پلار احترام او د استاد او د شاګرد تر منځ نور دغه قوماندان سالاري په خلافت کې د منځه ځي نو د امارت والاو ته په دې کې دا نیمګړتیا محسوسه کړله د ځان لپاره چې د یوې خوا نه زمونږ قوماندان سالاري د منځه لاړه او د بلې خوا نه چې دغه نظام دلته نافذ شي نو زمونږ د بانګو زکاتونه د منځه لاړه د اپین او د کوکنارو زکاتونه د منځه لاړه په د خلکو کې چې منګ باندې چې کومه منګ د جهالت باج چلاو او په یو کور بلس کسه پرې وتل او به هم پاغه باندې چرګان علالول کورنی او هغه هم ته خړل او خلک هم د مزدورانو په حیث د ځان سره ساتل نو دغه ټول مزیز منګ د منځه زی نو دا فکر د امارت والا وو چې دلته خو زمونږ هغه ټوله دبدبه ختمه شوله او ټول حیثیت هم د منځه لاړ او ټوله مدن او عواید هم د منځه لاړ نو یو یې دا خبره په نظر کې د امارت والا ونیوله دویم حکومت چې کله خبر شو چې دلته نظام نافذ شو او په ملي اردو باندې او د حکومتي نظام کې چې کوم نظامی خلک دي یا ملکي خلک دي یا مکاتب او ښوونځي دي هغوی ټولو باندې غږ وشو چې تاسې به د حکومت نه راوځئ او د خلافت سوري ته به راځئ او د خلافت په سوري کې به تاسې کار کوئ نو حکومت دلته یو خطر محسوس کړ چې دا خو یو نظام نافذیږي دغلته او همدغه نفاذ به په مخه ځي، خلک متاثره کیږي، شرعي نظام کې ډیر اثر وي، نو زمونږ دا حکومت او دا دروغجن جعلي حکومت چې مونږ را جوړ کړی دی چې هر څه په دروغو باندې بنا دي دا د خطر سره مخامخ کیږي، نو دغه دوه قوتونه وو دلته په مینځ کې عوام پراته وو، عوامو خپل تاوان ولید ظاهرا چې بانک ختم شو او کوکنار ختم شو، او زمونږ د ښځو کارونه ختم شو چې پټو ته ویستلې د مزدورانو په حیث او کارم پې کاوه پرده لازمه شوله او دا رنګه سودي معاملات ختم شو ګرویانې بندې شولې د خویندو د لوڼو د سر ډېرې ډېرې پیسې اخستل د منځه لاړ دا مسالې ختمې شولې نو دی مې یو اقتصادي ګزار وګاڼه د ځان لپاره نو دی مې بیا منتظر و چې څوک داسې پیدا شي دې ته حرکت ورکړي نو د یوې خوا نه امارت دی وهڅول او متحرک یې کړل د بلې خوا نه حکومت متحرک کړل او ویې هڅول چې دوی پورته شي او پاڅون وکړي، که څه هم څو ځلې د دوی د پاڅون نه وروسته د خلافت مجاهدینو د تعافو اعلان کړله، خو بیا هم بالاخره چې دوی داسې خطرناک قیام وکړ چې ښځو یې چړې په لاس کې اخیستې وې او سړو یې وسله په لاس کې اخیستې وه او وسله ورته د حکومت د خوا نه راانتقال شوې وه او د آی ایس آی د پاکستان د خوا نه راانتقال شوې وه، د بلې خوا نه ډرون ته د دوی د خوا نه هدف ورکول کېده، د همدغه کورنیو والا او د همدغه خلکو نه د دیو نه هدف ورکول کېده، نو په دې باندې دوی د بغاوت د درجې نه بالکل د ارتداد درجې ته ووتل، ځکه چې مستقیماً یې د طواغیتو سره په دې اړه ارتباطات وکړل او هغوی ته هدفونه ورکړل او په هغه وختونو کې ډېر زیات شهدا وشو، زموږ د صف نه د امریکایي طیارو. د ډرون طیارو په حملو باندې شهیدان شو، د پاکستانیو وسلو په واسطه باندې شهیدان شو، نو دی په دې باندې یوازې باغیان پاتې نه شو، بلکې دی ارتداد سرحد ته ورسېدل، نو د دی د کور نه ایستل هم فرض و او د دی وژل هم فرض و، دی واجب القتل و او که دغسې هر څوک دغسې عمل تکرار کړي د اسلامي خلافت په ضد باندې چې هغه د طواغیتو سره خپلې اړیکې ټینګوي او یا د اربکیانو قومانداني اخلي او یا جاسوسي کوي او یا بل څه کوي، نو اسلامي خلافت د دې لپاره عزم لري، هوډ لري چې که هغه هر څوک وي او په هره منطقه کې وي او هر کله وي، اسلامي خلافت به ورته همدغه شانې جواب ورکوي، ځکه چې اسلامي خلافت نور څه نه غواړي، د الله نظام غواړي، د الله په ځمکه باندې. نو څوک چې د الله د نظام مخې ته ودرېږي، نو هغه به بیا د دغسې عکس العمل سره مخ کېږي، ان شاء الله. به هر څه اکثره د امارت دلته چې کومې موقتې ساحې ورسره دي او واکمن دي، په موقتي ډول باندې. لله الحمد خلافت مجاهدین ورته پوره تیاریانې لري او ډېر زر به تېر دا ساحې خالي کړي په هغه سیمو کې نو لګیا دی امارت د خلافت په خلاف درواغجن تبلیغات کوي ولسونو کې بېلابېل منفي تبلیغات کوي که دو راشي تاسې د کورونو نه وباسي د ماموند خلکو هغه حال شو دا دی او هغه دی هغوی ځان سره ملاتړ ته هڅوي نو دې خلکو ته د خلافت نو دلته هم دا دی نور خلک پراته دي باندر ډک دی عبدالخېل ډک دي چپرهار د خلکو نه ډک دی د عوامو نه ډک دی خلک مجاهدینو ته ګلونه په غاړه کې اچوي د کوټ خلک هغه یو ورځ تر بلې را روان دي نو دغه خلک د دې سیمو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ یا دې عوامو ته د خلافت تاسو چې دلته دا کوم عوام ګورئ یا دلته چې څه ګورئ څومره تسلي یا ډاډ ورکوئ چې د دې امارت او یا د نورو تواغیتو د تبلیغات تر کومه بریده سم دي او که خلافت هغې سیمې ته لاړ شي هغوی سره به برخورد څنګه وي؟ اول خو دغه مهمه وه چې دوی پخپله راغلی او دا ځوانان او دغه مشران خلک دلته چې کوم خلک اوسېږي د همدې ځای ځای خلک د هغې نه پوښتنه کړې چې خلافت تاسو سره څه کړي د راډیو لپاره په خپل هم تاسو موږ ملګرو مرکې کړي او د عوام نظر نه اخیستی او دوی به حتما اورېدلي دوی ته انشاءالله اسلامي خلافت هیڅ شي هم نه وایي اسلامي خلافت د دوی د امن او د سوکالۍ لپاره راغلی دغه څو فریبکار او مکار خلک چې دي کسان چې دوی لوبوي او دوی تېرباسي د دوی د منګول نه د خلاصولو لپاره او د اسلامي امن او اسلامي نظام د راوستلو لپاره اسلامي خلافت په همدې خاطر باندې راولاړ شوی هدف یې همدا دی نو دوی د راشي زمانه نه زه ورته دې نه څه نه وایم دوی په خپل کسان نه دغه پیښه کې ټول عوام پراته دي هیڅوک د هغې ځنه تللی نه دي را دي چې په خپل دلته دې وګوري د دې باندې پوښتنه وکړي دې ته چا څه ویلي دي که نه په مامن کې ډېر خلک چې هغوی قیام نه نه کړی د هغوی په زوره ځان جنګ ته نه تیار کړ د خلافت تورې ته یې ځان نه برابر کړ ټول پراته دي راشي د هغې نه پوښتنه وکړي یعنې موږ به سراجو سره مرکې وو هغې نه به موږ خبرې واخلو دی کړي مې او بیا به هم واورو نو اسلامي خلافت دوی ته هیڅ شان نه وي دوی ته امن رابلي د دوی حفاظت کوي د دوی حفاظت په ځان فرض ګڼي دغه نور خلک دي چې د شپې ښکار یا د ورځې نه د غلو غوندې نو هغې هر څه دې ته وایي هغه دروغ دي د هغوی په خبرو دوی نه تیر وځي هغې د څو ملټو څو دقیقو یاران دې سره تر هغه وخته پورې چې د دوی پکې ښادۍ د دوی په خبرو ته نه غولیږي په خپله دې راشي د خلکو نه پوښتنه وکړي. وغلي ولسونو ته د خلافت هغه درواغجن پروپاګنډي او تبلیغات وکړي ولسونه ځان سره ودري چي دوی کرال دسي کوي او هغه کوي او دغه کوي او په ولس کي هم دغه شان مشران يي چي هغه فردي ګټي په خطر کي دي نو هغوي هم ولس کي او دغه وکړي نو کله چي د خلافت زمري هغه سيمي ته ورسيږي هغه ولس بيا د خلافت رحم ته پريږدي دوی ته بيا وتښتي دغه هم ترينه لاړ شي حکومت هم بيا د ټينګي نه يي دا طاغوتي نظامونه او امارت هم نو هغه پلاستيکي امارت دی هغه هم بیا د ټینګی نه نو چی چا کی ایمان نه نو هغه به د خلافت د زمرو څه مخه ونیسی دغه ولس نو ته هم دا پته لګیدلی ده چی په هر ځای کی چی پنځه کسه د خلافت مجاهدین یی نو پنځه سوه کسان یی مخکی کړی نو دا د ایمان او د مادی ګټو جنګ دی نو پته یی سره لګیدلی ده خو ولس دی په دی پوه شی ولس دی دا واوری ټول متدین ولس چی د خلافت مجاهدین تاسی ته امن درولي تاسی ته د الله قانون درولي تاسی باندی هیڅ ظلم نه کوي. د دوی ټولو پروپاګنډي دا درواغ دي نو تاسي د دوی سره د روابطو نه ځان وساتئ، دوی سره د ناستې ولاړ نه او د دوی په خبرو ونه غولېږئ، د دوی د ملاتړ نه، د دوی د حمايې نه ځان وساتئ، ان شاء الله ډېر ژر ده چې د خلافت زمري واکمنېږي په دې سيمو باندې او در روان دي نو تاسي په غور واورئ چې ستاسي انجام د نورو پاڅون کوونکو په څېر شي نو تاسي د خلافت مجاهدين شرعي نظام سره درځي، دوی ازاد خلک نه دي چې د شريعت نه يو قدم هم اخوا نه ږدي او د شريعت ته پابند خلک دي. شیخ صاحب بحث هم اوږد شو او بحث ډېر اړین دی د تنظیمونو او د همداراز د خلافت د دې ترمنځ فرق څه دی د اسلامي خلافت او د تنظیمونو د حکومتونو ترمنځ دا توپیر که لنډ واضح کوي واضحه خبره ده چې د تنظیمونو او د حکومتونو ترمنځ او د اسلامي خلافت ترمنځ دغه درې شیان وجود لري تنظیمونه او حکومتونه چې په دې کې هر حکومت داخل دی که شاهي وي که دیموکرات وي او که سیکولر وي او که هر شي وي او تنظیمونه چې په هغې کې ټول تنظیمونه داخل دي که امارت وي او که بل وي او که بل وي د دې د اسلامي خلافت سره فرق هغه دا دی چې په تنظیمونو او حکومتونو کې حاکم خلک دي او محکوم هم خلک دي حاکم هم خلک دي محکوم هم خلک دي لکه تاسې د دیموکراسۍ په تعریف کې اورئ چې دا د خلکو حکومت دی، د خلکو په خوښه او په خلکو باندې او شاهي نظام خو داسې دی چې د خلکو په خوښه هم منځته نه راځي، هغه خو یو جابره کورنۍ په زوره راپاڅېږي او د خپل زور او ظلم او زیاتي په واسطه باندې په خلکو باندې واکمنۍ ته رسېږي، نو دغه کې حاکم خلک دي او په خلکو باندې محکوم هم پکې خلک دي، تنظیمونو کې هم کمېسیونونه او آمرین. هغوی حاکمي ځکه کمېسیون که فیصله وکړله چې شراب حرام نو حرام که ویې ویله چې حلال نو حلال تاسې وګورئ چې دغه د کوکنارو د اپینو د حل فتوا دغه کمېسیون ورکړې وه بې دلیله او د دې کښتو کار ته کمېسیون جواز ورکړی و نو په دې ټولو سیمو کې هغه کرل کېدل سره دی چې قرآن کریم د دې نه منع کړې ده د الله په حکم کې دا نشته دا د دې حکم و چې کرئ د دې حکم و چې ریبئ د دې حکم و چې تاسې قاچاق کوئ دا د دې حکم وو. نشې تماشې کېدلې، ټول نارواوې او حرام کېدل، ځکه چې کمېسیون جواز ورکړی و، چې کله کمېسیون بیا بند کړ، په هغه وخت کې به بیا بند دي، نو هلته کمېسیون حاکم دی او آمرین حاکم دي او امیر صاحب حاکم دی او د امیر صاحب فرمان حاکم دی. هر چې خلافت دی، اسلامي خلافت کې حاکم الله دی او محکوم په دې کې خلک دي. حاکم الله دی په دې مانا باندې چې امر او نهی به د الله د طرف نه راځي. او الله را لېږلې ده موږ ته قرآن او حدیث کې امر هم شته نهې هم شته د هر شي په باره کې امر هم شته چې دا وکړه او نهې هم شته چې دا مه کوه نو قرآن موږ ته وایي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان دا نشهیي توکي او جواري او دا شیان حرام دي د شیطان عمل دی نو دا د الله پاک فرمان دی نو خلافت صرف د هغې تطبیقونکی دی هغه د الله فرمان تطبیقوي الله رب العالمین فرمایي چې اقیم الصلاه نو خلافت د امر بالمعروف شعبه د الله رب العالمین د امر تطبیقونکي ده فقط نو خلک په دې کې محکوم دي او الله رب العالمین په دې کې حاکم دی امر او نهي د الله منل کیږي او حکمونه د الله د طرف نه دي د کمیسون د طرف نم نه دي او د حکومت د طرف نه د رئیس جمهور پرمانم نه دی او د ولسی جرګې پریکړه نه ده او دا رنګه د مدني ټولنو پرېکړه هم نه ده. یعنې د الله تعالی د حکم په وړاندې که د خراسان والي یې او که ته یې او که زه یم او که بل څوک دی او که بل څوک دی او که خلیفة المسلمین دی دا ټولو ته یو شان دی دا د یو تن مستثنی نه دی او په دې کې خو په امارتونو کې خو امیر صاحب چې دی هغه که هره ناروا کوي که هر وحشت کوي نو هغه معاف دی هغه ځکه امیر صاحب دی او کشرانو باندې نو هغه احکام تطبیقېږي او پلي کېږي. د تنظیمونو په باره کې مې یو بل فرق دا وو چې تنظیمونو کې نظام نه او په هغې کې حکم نه نظام پکې بالکل وجود نه لري په هغې کې صرف او صرف جنګ وي او هغه هم په هغه مقاصدو نه وي بنا چې کوم مقاصد د جنګ نه دي د هغه مقاصدو دپاره نه چې کوم د جنګ دپاره جنګ د کوم مقاصدو دپاره کیږي بلکې هغه یا په دې نوم باندې کیږي چې امریکایان راغلي دي وطن یې رانه نیولی دی دا وطن ازادول غواړي یا وایي چې زمونږ خاوره ازادول غواړي او یا نور نور ځکه که د شریعت د نفاذ لپاره نو به پکې امریکایانو شتون او نشتون دا ملحوظ نه دی اکثره د امارت سره مشران چې په دغه کې قطر کې خبرې کوي نو هغوی سولې ته هم تیارېږي په دې شرط چې امریکایان دې وځي نو دی د ماشوم په شان دغه یوه خبره زړه ته نیولې ده چې موږ خو امریکایانو په ضد جنګ روان کړی دی اوس چې هغه دلته اډه لري نو وو نو زه نشم یو ځای کېدلی نو په دې معنا باندې که چیرته د الله د شریعت د پاره دغه وینو دا جنگ وینو دلته په کې دا خبره وي چې شرط په کې دام وي چې د الله نظام دی راشي د دیموکراسي د منځ لاړ شي تاسو اوس ګورئ چې دوی ته سیاسي چوکیګانې ورکوي په پارلمان کې ورته برخه ورکوي په ریاست جمهوري کې هغوی ته د وټونو حق ورکوي چې وټ ته دې ودرېږي نو دغه ټول د دوی او هغوی قبلوي خو په دې یو شرط یې قبلوي چې هغه امریکایان وځي. نو د دې جنګ صرف او صرف د خاورې دپاره یا د وطن دپاره یا بل مقصد دپاره دی. ډېره زیاته مننه. که مو غوښتل چې په یو بله موضوع هم خبرې وکړو خو بحث ډېر اوږد شو، هغه موضوع به بیا بل بحث ته ځانګړې کړو او په هغې به هم تفصیلي خبرې اورېدونکو سره وکړو چې هغه موضوع د د دې موجوده طاغوتي نظام هغه تبلیغات دي چې مجاهدینو ته تلفات اوښتي دي او تلفات اړوو. دا مکمل کرور درواغ دي. لله الحمد مجاهدین ثابت سلامت دي او غواړي چې په دې د دې لارې نه د راتلونکو مجاهدینو شازلمو بهیر ټکنی کړي نو هغوی هغه ځوانانو ته زه دا ډاډ ورکوم چې لله الحمد دلته امن دی او هغه دوی دې په دې باندې پوه شي دغه تواغید چې دلته څوک راځي هغه هغه شهادت ته راځي هغه په دې شیانو باندې نه ویریږي ځوانان که هغه د امارت د موقتي تسلط د سیمو کې دي هغوی هم دې راشي دلته دې وګوري او را روان دي لله الحمد هغه مغې سیمو نه را روان دي متدینو ولسونو ته زه دا ډاډ ورکوم چې چې امارت په ځینو سیمو کې چې د بټي کوټ ځینې ساحې دي یا د خوګیاڼو ساحې دي داسې شاه زلمي کې را روان دي الحمدلله چې چې چې چې هر یو زمری دی د خلافت دغه حقانیت یې درک کړی دی هغوی دې راشي هغوی دلته خپله وګوري نو قدرمن اورېدونکو له دواړو ملګرو نه مننه د شیخ صاحب ابو عمر او همداراز فردوس بهار نه چې په بحث کې راسره برخه واخیستله له تاسې هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او بیا چې د یوې ځانګړې موضوع سره یو نوي بحث ته را داخلېږو تر هغې مو په لایزال رب سپارم الله مو مل شه